علا ان جعل تاسو دا خبره مخکې کړې و چې ګور حمد دا په مقابله دي نعمت او غیر نعمت دواړو کې راتلای شي یعنی حمد په اعتبار دی متعلق سره عام ده او په اعتبار دی مورد سره جدا لیکن بیا هم کوم حمد چې آ کله په مقابله دې نعمت کې دي نو بیا هغه سمینه قلب دی اسی باندې چا یو تاریخ وغیرہ وکړي او په احسانات د سره کړیو بیا سم دې درم نه نه چوي نو موږ فکر الله تعالی په استحقاق ذاتی سره هم بحمد بنا په دې باندې چې ګرځولې دي الله تعالی اصول د شریعت هغه ممهدت المبانی یعنی برابر کړی شوی بنیادونو وال یعنی د اصول شریعت بنیادونه دی اصول شریعت بنیادونه الله تعالی مونږ ته چدي برابر کړی دي علا ان جعل ګرځولي دي هغه اصول دی شریعت ممهدت المبانی هغه تمهید کړی شوی یعنی برابر کړی شوی بنیادونه و فروعها او ګرځولي دي فروع شریعت رقیقه الحواشی نو لکه یو مکان په چلورو غټو ستنو باندې یو چت ولاړ وي یو کوټ کې غټ پیلر بل کې بل کې بل کې برا په دې باندې چې وي چت وي نو دارن دې د شریعت چت او د شریعت هغه پیلدي دا الله تعالی په چلورو ارکان باندې چلا ایښایلا چې هغه کتاب الله دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او اجماع دا او تشیرا قیاس په دې باندې شریعت کې دې سره بیا لکه یو بلډینګ ته جوړ کې نو دې صحیح کس دا شي چې هر چا په ښکار هر چا ته ښکار او مقصد دا لري نه ښکار لکه دې ظاهر او بارا کیسه او کته وای چې بیا متشابهات نازل شوی څه لپاره دي نو هغه تاسو تما وجدي او کیا می دینن چې اخو مقصد دا دی دې لپاره چې اطلاع ان قلوب الراسخین چې دا راسخین په علم هغه ټولو چې دا امتحان ولې تاسو ویلای د اختلاف په دې کې چې ما یعلم تاویله الا الله مون په دې کې وقف مونږ په دې کې وقف لازم بولو والراسخون فی العلم نه بیا نوی جمله لیکو شروع او که تاسو دا وایئ چې د دې انزال بیا څه فایده نو عامه تاسو ته مخکې ویلي وو چې امتحان دې ته وایي چې هر چا امتحان با پچا سره اخلي د څه چې کوم خلاف یعنی فاحش شي نه نو په دې سره باندې چې کای امتحان اخلي نو اوس مقصد دا دی چې یو امي سړي امتحان هغه په چا سره اخلي چې کینی مجلس ته بوزي کتابونه پوای لا شي نو هغه ته تفن نور کې یو دي چې ما مقصد دا دی چې پوای په بش نو دا د امتحان کې دي مبتلا کوي امتحان کې او راشدین فی العلم هغه امتحان مقدس را خلک چې مقصد دا دی چې سبق نه وایو نه نه اله امتحان ما په دې سره اخلي دو وخت نه ځای کوي دا طالب دا طالب امتحان په دې چې ګور کتاب ورکړي او دوی چې دا وګوري نه پاک دې مرګ د زړه کې هغه چې تر څو شي وي کډیر امانتکاری او چې تل لګي د مخکن تګې دي نو چې ځای واش په خوسته کې د شپې کې ټول مطالعه کولای شي بس بنا على اربعه ارکان قصر الاحکام الله تعالی بنیاد کی خیدا فشلور ارکان باندې هغه بنگلی دی احکامات او احکمه بالمحکمات غایت الاحکام او بیتا مضبوط کړی د محکمات سره په انتهایی مضبوط والی سره وجعل المتشابهات مقصورات خیام الاستتار او ګرځولې دي متشابهات محبوسات کې هغه خیمو دي پټوالي چې پټوالي خیمو کې دن نچري بند کړی دي متشابهات صدا پارا ابتلاء لقلوب الراسخین لپاره امتحان غستلو دي هغه زړونه دي راسخین په علم په هغه راکاږلو دې هغه باغ دور دې هغه ذهن دې دوی چې دو ذهن واځي هغه کار دې ګوره چې یو بیکار اصلي بیکار اصلي نو هغه امتحان به 50 سره خلې او منډه سره منډه به ورنه ورکه او که یو جواب اصلي او خمس هغه امتحان 50 کې ناو دې باکرو دې فکر دې متفکرین دې متفکرینو فکر دې متفکرینو فکر باکرو ناو دې پاره د نصوص چکر دولې دي جلوګا ګرځي جلوګا پیژنو هغه ناو چې راړي اوس خو قسم قسم شیونه دي هوټلو ته بوځي هلته چې ځای جوړې پې غی کېنولي او فوټوګان وسره باسا یو آرامي څوک کو بل مخکې به مونږ په لکلو کې داسې وکړو چې ټول عمر به په کور کې یو ځای جوړ کړی و داسې چې غوندې خټونه ښایسته سپینه خټه به یې ورکړې وه مونږ به په خپل اصطلاح کې ورته ډابیرې وي څه شي ډابیرې او نمازګا به ولیکو نو هغه زنانه او هغه چې تبو قتل کې ځای به نو آب دې ماشومان او پونچ نه غره چې به ال تشپ کاو مس پکاو مصلا هو تر ځوان دا وا آب وا تر نه سره وای اوس په تیارې تختو ولې وتلې او تر کې ګانې شي دا به له خاطر نه ټیک باندې ځای خایسته جوړ کړی او دا بیره یې باندې دا ټیک بیا به چې نا وراوړه بیا به د نا د شادي ابتدا کې به هم په دې ځای باندې شاده ویله برکت لپاره چې دا خو د منځونو ځای ده نو بیا به پنځه شپږ ښځې یې ځای ته وختلې چې ابتدا د شادي پروګرام به شروع کېده نو یو خپل انداز باندې به څه کلمات ویل و دغه تبا مون په خپل اصطلاح کې چې ویل شاده څه شاده یعنی د شادي نه مخ کې نه دا دی هغه نو دا به خبر وکړه بیا به چې نا وراوړه بیا به په دې ځای باندې وکا مقصد دا دی چې کوزه یې چولې او بیا به پریغه وکا برستان مستان یعنی صفا سوتره یو کوم نن سبا واخلا دا به چولې او په دې باندې به نا وکینا ولا یا به دا مکتوب ور پټ کړي بیا به دې ته مونږ طرف ته مخ قتل مخ قتلو شکرانه وایي بیا به د خپل خپلوانې ترورانې خورانې او مقصد فرېندارانې دا ترلې ملې د خپل زنانا بیا به دا راتلي هغه ناوې ته به مخ ورښکاره او د مخ کار کولو به چا به خپل وخت مطابق سل چا پنځوس چا پنځه سوه روپۍ به هم ورته ورسره ورکوو ګور ورته څومره اعتماد په خپل حسن و ګور ورته څومره اعتماد په خپل حسن و هغه دا د پکې چې وی ټول ټول عمر کې چیرته سنگار ورته ونه کړ ځکه په خپل حسن اعتماد نو هغه بغیر د سنگار نه هم شي حسن پکې هغه نور بل جمله نه لاله او تاسو یې هغه دوه کار وکړو چې تاسو په دې خبرو کې نو او تاسو وایي نو لکه کم څه کم هغه او ته وایي چې خیر د خپل دی اوسه چې خبر دې ټول دوم اته نه څه نه پسلای دور پورې یا وکه ټونه وخت ځای کېږي په دې روټېګان هغه کې چې کلی و دې شاته بغا لورکې واده ته یاد دي ټونه وخت ځای کرالو سفیان ته مجرم مال بچا کا وادونه نه درته کول به فرض کا مثال په دې د خپل کتاب هغه د مجملات جمال او حسن پر دی هغه لري کړی دی پچا سره د سنت نبی المصطفى صلی الله علیه وسلم وفصل خطاب اي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل ذکر خاص وای چې حدیث دا په حقیقت کې شرح او تشریح دی چا دا صرف حدیث قولی نه بلکې د حضور صلی الله علیه وسلم اقوال افعال گفتار کردار اقوال حرکات سکنات دا ټول په حقیقت کې د قران په شایله تفسیر دا ټول په حقیقت کې دا د قران تفسیر نو الله تعالی د خپل کتاب هغه مجملات او جمال پر دې بسنة نبيه المصطفى وفصل خطابه أي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما رفع أعلام الدين بإجماع المجتهدين نزول رحمت کی وی په دباندې او د دفعال او اصحاب باندې په آلافو کراتو مراتو دي وي تر څو پورې چې هغه بیرغونه دي دین اوچت وي هغه جنډې دي دین اوچتې وي په اجماع د چا سره مجتهدینو سره اجماع د چا سره ووضع معالم العلم على مسالك المعتبرين او کی خدل هغه نخي دی علم فلار دی شاکی هغه معتبرینو یعنی قائسینو کې د قائسینو په لار کې الله تعالی هغه د علم نخي هغه چې دی ایږي مخکې با داسې دریابونه څو کیسه یو داسې دریا دی لکه دا په دې باندې خلک دغه څه پیدل نشي کولای کېدل دې چې دونه زور زور ځای نه دي چې هغه کنټرول نه کړي بار او یو داسې خورونه دریابونه کله چې اوبه بهیږي مسلسل او هغه چیرته دغه ځای پورې وي چیرته تخنو پورې وي چیرته زنګانو ته چیرته داسې هم چې پورا سړی پکې کېږي نو بیا په ایره باندې خلک چې دې زنګ دامو کې لاګي کېشتا یو ته دریایي کورم وای بل ته دریایي ګمګیلا وای یو ته دریایي کورم وای بل ته دریایي ګمګیلا غټ پول په دې هایوي باندې دریایي کورم والا دی وګورئ بیا په کراچۍ پورې د ورکو په سکول بند نه راځي نو دا داسې وي چې داسې اوبه بهېږي نو دې کې کله اوبه زیاتې رهي شي کله کمې بیا چې کله زیاتې اوبهګانې د برانو سیزن کې راغلي نو دا بل کلي نه چې داسې اوري نو باقاعده چې شوي انتظام په دې باندې نه ځکه چې هر وخت دونه اوبه نه نو بیا چې خلک په اوري نو مقصد دا دی چې کپړې چې کېږي یا دا هغو ته وباسي په پرته باندې وتړي په دې باندې بیا چې کومه داسې مصلحین باندې خلک دي هغه الله پنځه دانې کړکان واخلي بیا چې دي نو یو کړک هلته ښه لرګی بیا داسې دي دي هلته بل خاص بیا بل نو دا دا مطلب چې دی اوږي ورسره نورو ته هم چې لار برابر کړي په پوه شي چې مقصد دا دی بیا هغه چې نور دي نو په هغه باندې داسې هغه یې اخر څور سره یې نه اخر بیا داسې چې لکه دا لار دا چې دا دې تا معالی وایي دې ته څه وایي معالی نو الله تعالی دی قائشینو دی پارا قائشینو دی پارا هغه معالم هغه چې دی خخلی یعنی هغه علل علل هغه قائشین معلوم کی چې په دې نس کې دغه علت تا په دې کې دا نو په دې سي په دې لارې باندې چې رواني هغه مسائل قیاسیه هغه چې بیا په هیڅ علت سره هغه حکم په مخیز کې چې کوي ثابت دی لکه هغه نحو باندې هغه کوم سړی په هغه دریاب پورې وځي هغه نحو باندې په هغه دریاب کې پورې وځي دا نه دی هغه قایص چې دا د دې علل دی وجنا هغه احکامات چې کوي په کوئی څه کار علاقه نه شي باقدام الفکر په هغه قدمونو د چا سره فکر سره من موارد النصوص په هغه موارد د چا کې ګذرونو دي نصوص د نصوص په ګذرونو کې لکه عام ګذر کې یو سره په هغه نه ګذرونی دوی د هغه نصوص په ګذرونو کې د دې علل په نحو باندې روان دي په تشبیه کوی شنو په دې اصل کار انتظامی ډانچې سره یې هلته دفتر انتظام کې ورته ووایه یو کس چې جرمانه شي که چا پلار بیا ودراوه دې طریقه دا یي خو چې اوس نه ورله ورځي او بل چا نه مني نو څه چلو مونږ خو سبق ایله ووایو که موټرسایکل وبګردو هلته دا د انتظامي ډانچې کار یو کس چې جرمانه کړي موټرسایکل دې ونه ضبط کړي اعلان دې ولګي چا پلار به بیا نه طریقه یې ورښو کوي چې مول شي چې دا دا په خاصونو نه کیږي نظام په خاصونو نه جوړیږي کنه بیا په پاکستان جوړ شوی و نظام خو هغه سره جوړیږي او جبر باندې نظام چې په خاصونو نه جوړیږي په دنیا کې نظام چې هم په خاصونو نه جوړیږي نظام په چا جوړیږي جبر باندې یو کس جمانه چې خپل له بیا د جوړتو کې ونه ضبط کی ضرورت چا کړی وای کنه عقل نه منله په خدای کې نو که زه یو کس سره په پیسې کې اسلام نو ایک ما ته ویل دي کیراو چې مولوی سه زه یو غټ شیخ سره یم خو په ایک کې معنی چې هغه عارض هغه خپل گاډي په خپل محدود ځایونو کلاو نور بند کړ و هغه شیخ ما سره ټیکسي کې یعنی دا ظاهري کې چې راځي ټیکسي نیولای خپل گاډي کې کلام کې وي هغه ځان ته سوای لوی پټ شي د پام دون اصول چې ټول مر اصول هغه کې هغه نو خدا شي نظام دي مال طبيعت نو ان ته یو معصوم دا جرأت نشي کولای یعنی هغه صفا فطره نظام هیڅ به حیايي په کې تصوف کې تد نه بلکې وسو کې تد لیکن د صفي نظام وغیرہ په کې بالکل بنجس وو دا ماشوم دا جرأت نشي کولای یعنی بالکل ورته کتل به مو غټ غټ پارکونه یې هغوی نو هغه ماشومان دا چیپس لا څه شی وخوري که نه دا جرأت نشي کولای چې هغه شی واچوي سره به یې نیولی نو چې ځي هر چېرته به داسې ځای په ځای ډسبینونه وي هغه صفا سوتره ډسبینونه چې ډسبین ته به وایي به چې خراب شی نه چې شی او لفافې شي په ځوان بس هغه ماشوم به وځي واړه واړه ماشومانه په ټولني به هلته به یې هغه شی پکې واچوه پس یقین منو قسم د ما طالب دې درای ما ته اوس نام را یاد اوس مدرس تا دین خې مدرسې کې اوس پورې ما نه هغه حیا ما کمره وا نو ما خپل اته د ګلونو دې شین سره یو خپل ذوق تا کو سم کورونه دا چې شو چې هغه کنټرول د چا کورونه و دې کې ما خپل دون قیمتي بوټي کړلې او قیمتي ګلان دون دون ګلان مې مورا وا هټ هټ هر قسم ګلاب کړلې نرګس و دا رات ایرانی و هر شای چې هغه لسه نه لاره نو دلته د ما کمرې شاته مخ کې غزړه بلډینګ تاسو چا باندې یې زړو یادې هغه کې ما کمره ونه کې دې دلته ما په تکلیف سره شاته ما دا څه ځای ټول بیا ما برابر ټول کمرو هغه نو یو ورځ ما ګرمو شو نو کې کې کولاو چې کې کې کولاو ولنه یو طالب دینم کې دې ته مخه او هغه ګلانو کې ورناستو ها مقصد پور ماري په کې قاعده او مثال خوش نو موږ بالکل مخامخ نه کېږي په خلاو کا خو دوی ډرامه بس او بیا به ما نه ډیر سخت راځي زما په خپل مارکیټ د دې طرف فرق نه راځي لمبوي او په دې ډول لمبوي کوم څه دا چې خدای انصاف دارا سړي ضمیر نه نه برداشت کوي چې ټول وطن دی او تر دې او ګلونو کې بیخ کې چکای مقصد دا چې امتیاز کوي سړي ضمیر هم یو شای دی او دا هم سړي نه برداشت کوي قسم نه ماته اوس نام یاد کوي چې دا نمبر سر سره ما سره رابطه کوي او خو قابل تعریف ده نه خو سبکی تعریف اوس خو مدرس تاسو لوی مدرسې کې تاسو کې ډېر شاګردان انعام نه اوس ولما قال چې کله مصنف دا ویلا بنا على اربعه ارکان قصر الاحکام یاد مو نو ذکر الارکان الاربعه نو یاد څه خاوندانو چې دوی علم نه چې بلوغ سره اشاره وکړل چاته لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون او ما که چېرته اداره وای که دونه غټه اداره ولې نه وای بیا به هم ما دې پر جالو وال چې اسی چا په کې والای کنه ما به بیا نه دا شرم خبره ده دا د عیب د مقصد په دې جالوګان او خطوب وال ته مقصد دا چې ما کال کې یو لس سلک روپۍ یا پنځل سلک روپۍ دا آمدن مې په دې خرڅ کاو ولی هر شای به خپل کمې خپل حفاظت صفې کوي ور سره به دې مخې کوي ټول احاطې ور خپل کوي